دا بله پښتنه ملا لال محمد اخوند، ملا لالا اخوند، ملا محمد نعیم اخوند او ملا عبدالغني اخوند د قول اردو د آمریت سیاسي څخه لیکي. دوی وايي چې زموږ سره فعلا کومه شخصي سرمایه نشته نو که موږ د بیت المال له پیسو څخه یو چا ته یا یو مسکین ته یو څه ورکړو په شریعت کې څه حکم لري که معلومات راکړي مهرباني به وي. حضراتو مجاهدینو! ستاسې تر دا پاک ایمان صدقه سم ستاسې دا پاک دین نن قربان سم بیت المال کې تصرف دا نسی کولای مګر هغه وخت چې مشر ملا صاحب اجازه درکړي امیر ملا محمد عمر اخوند مجاهد کبیر دامت حیاته و برکاته کچیر مشر امیر اجازه درکړي وي چې تاسو د بیت المال سره او مسکین ته یو چا ته داسې امداد و کومک کونډه و یتیم ته وکړئ بیا نو تاسې لره جواز شته او که هغه اجازه نه وه کړې بیا بیت المال دی دا حق د ټولو دی ستاسې شخصي تصرف بې له اجازې د امیر و تاسې ته نه دی روا والسلام.